نو دارنګي قاضیانو کې دا شای زیات سو نو هر فیصله د دو اړخو به قابل تسلیم نه وه ها البته که داسې یو مذهب باندې چې یو لوی سړي ته هغه د دو سپارلي چې یاره دا ایغ دا ویلي دي چې دا فیصله به داسې کېږي هله به خلکو منله نو دی وجوهاتو په بنا باندې داسې ورو ورو داسې خاص لکه میږی چې څنګه خوځي شاه سوی چې داسې د خلکو زړونو ته دغه تقلید چکېده ګډېده او داسې د خلکو زړونو ته تقلید دننه کې د دننه کې د چې خلک پوه نه شو من حیث لا یشعرون پوه نه شو او چونکه هغه د نورو مذاهبو حاملین سست و امام اسحاق ابن رائے ہوئے سفیان صاحب پپش دارنگ نور محدثین چکم خپل خپل آراءو، حاملینو، هغو هغه چې کوم اخیستونکي دې مذاهبو وو، هغه سستو هغو نه کار کېدنه، نو داسې ورو ورو د خلکو زړونو ته تقلید ګډېده ګډېده، په دغو څلورو امامانو باندې چې راغی اتفاق راغی. تاسو په دې پوه شوئ؟ اوس د دې تقلید څه حکم ده؟ نو هغه شاه صاحب په دې بل بحث کې درته ورسره بیانوي. عامي سړي لپاره څه حکم ده؟ او څه شرایط دي او مقصد دا ده چی خاص خواصو دی پاره عوامو دی پاره څه حکم ده د تقلید او خواصو دی پاره څه حکم ده د تقلید ډیر عجیب رمز سره شاه صاحب دا خبره چکی بیانوی او ډیر اعتدال پسندی سره یې بیانوی ډیر په اعتدال سره د دا رای د تقلید چی دا بیان کړی ده سوچ په ورته کو ګوره خبر عبارت نه بلکل انشاءالله العزیز واضح دی ورته ګورو څلور سوه سنه هجری نه مخکی غیر مجمعین خلق متفق نه وو علی التقلید الخالص په تقلید خالص باندې لمذهب واحد بعینه دیو خاص مذهب تقلید باندې خلق متفق نه وو قال ابو طالب المکی ابو طالب مکی پدی قوت القلوب کی دا خبر کړی دا ان الکتب والمجموعات محدثه چې دا کتابونه دی فقه او دا مجموعه دا ټول محدث دي یعنی دا جدید شي نه دي والقول بمقالات الناس اقول کول په اقوال د خلکو باندې والفتیا بمذهب الواحد او فتوی ور کول په یو کس مذهب باندې د خلکو نه چې یو سړی په مذهب باندې بس ټول فتوی چکه ورکای ورکای واتخاذ قوله او د یوه سړي کول راټینګول والحکایة له من کل شیء او یوه سړي هر شی حکایت کول او یوه سړي ته هر شي منسوب کول والتفقه علی مذهبی د یوه سړي مذهب باندې ځان پوهه حاصلول او د ایخ فقه زده کول دا ابو طالب مکی سے بوئی لم یکن الناس قدیما علی ذالک فی القرنین الاول والثانی نه وو خلق مخکی په دی باندی په اولنی او دوم قرن کی په قرن اول او قرن ثانی کی خلق په دی خبری باندی سره جمع نه وو چی د یو سړی په مذهب دی فتوی ورکړی یو سړی دی ټول خبری رخلی او یو سړی فقه دې زده کوي او ټولې کیسې دې بس یو کس والے کوي په قرن اول او ثانی کې خلق په دې خبرې باندې متفق نه وو بس خو چې چا بچا نه تپوس وکړو مقصد دا ده دا به یې نه کتل چې دا مکتب حجازي سره تعلق لري که دا مکتب عراقي سره تعلق لري دا تپوس به نه وو پکې اقول شاه صاحب وایي چې زه وایم وبعد القرنین او وروسته د قرنینو نه حدث فیهم شیء من التخریج قرنینو نه بعد بیا په خلکو کې څه شی دی څه لږ غوندې حصه د تخریج ته تر پیدا شوه او یو بل مذهب فقه به زده کړی په یو برجمه یې په دې باندې البته سره جمع شوي نه ولا والحکایت لقوله ا دې یو سړي خبرې به حکایت کوي په دې باندې جمع شوي نه خو تخریج ظاهر شو کما یظهر من التتبع لکه دا خبره د تتبع نه ظاهریږي بل کان فیهم العلماء والعامه البته په دو کې دوه قسمه خلق وو یو علماء او یو عام خلق وو نو د عام خلقو څخه خیال وو په مسائل اجماعیه او کې التي اغه مسائل اجماعیه لا اختلاف فيها بين المسلمين چې مسلمانانو کې په ایغو مسائلو کې اختلاف نو او جمهور مجتهدینو کوم مسائلو کې اختلاف نو او مسائل اجماعیه وي نو په دغه کې د عام خلق رائے دا و په عام اجماعی مسائلو کې د عام خلق حالت داو لا یقلدون الا صاحب الشرع دو به تقلید نکاو مگر د صاحب شریعت تقلید بکاو یعنی د حضور صلی الله علیه وسلم تقلید به خالص د نبی علیه السلام تقلید به کاو په دې مسلو کی عامی کسی وی ټول به پیغه باندې چو سره جمع او یا به جمهور مجتهدین مسلک و نو صفا حدیث باندې به عمل و او المنز او داس او دا کسی به څنګه زده کوله لا دون کرن تیر شوی نو نو سلور سو کال خو اس په خلی خو ډیر یادیږي خو مقصد دا چې واړه خو درې سلور نکان سړی پکې تیر شوی سلور سو کالو کې به د درې سلور نکان ځکه چې کم سے کم نوې اسی سال عمرونه دا خو به نو بس دا المنزه او دا سا دا زکاتو دا مسئلې به بس دغه سي تواتران مثال خو ما شومان په پلاران لیدل چې دغه سي او دس کوي دغه سي غسل کوي داش نو هغه سي به زده کول او د کلی چې کوم ملایان به او مقصد دا چې د مساجد کوم امامان به او خطیبان به وي غینه به مسئلې تپوس کول او د دین اهم ضروری شي نه به زده کول لکه اوس ډیر خلک په دې نه پوهېږي امام صاحب پېژني خو دوره چاته چا سنجیدګي دوره ورته معلومه وي چې مونږ امام صاحب مذهب که نه اوس کلو کې به رښتیا ووایه ډېر خلک په داسې وي چې هغه په دې پوهېږي نه چې مونږ ته ونه تپوس وکړه چېرته خپل د بوډاګانو نه چې ته چا په مذهب امام صاحب نام خو امام صاحب نه نور نام نه ورځي چې امام حنیفه صاحب دا لا فلان قاعده لا صدق خو کلي ملایان چې کومې مسئلې ورته کوي خو بس هغه غریبان څه کوي مني شاه جي و اذا وقعت لهم واقعات استفتو فيها اي مفتن وجدوا من غير تعين مذهب او عام خلق دا حال و چې کچیرته به یو مسله ور پیښه شوه څه نزاع څه خبره نو یو لاړل به یو مفتی نه یو لوی عالم نه به تپوس وکړ دا به یې نه کتل چې دا عالم د فقه شافعي عالم ده که د فقه حنفي که مالکي که حنبلي دغه تعین نه و پکې او نه دا تفریقې او نه دا کیسې وې پکې خو ورغله به یو عالم ته تپوس پې ونه وکړ چی څه فتوا به یی غور کړه بس دوه به چه کوله منله عامو خلقو حالت دا تر چار سو سنه هجری پوری تقریبا په دی حالت باندی خبره روانه وه اچه خواصو چه حال و خواصو خواص خواص دو قسمه و یو اهل حدیث و او یو اهل تخریج و چکم اهل حدیث و یعنی حنابلو ایغو خدا حال و چې دو به بس شغل بالحدیث کاو حدو ته د حدیث دونا او د آثار د صحابه کرام دونا یو ذخیره دو سره موجوده وا چې تقریبا ایغه باوجود به بیا دو بل شي ته محتاج نه ګرځیدل او کبل فرض و تقدیر بیا به بل شي ته محتاج سل بیا به دو هغه د فقهاو عمل ته قتل خو دو به داسې تعین نه پکې کاو بیا به مقصد دا دی چې بعض فقهاو هغه باندې عمل وک او هغه کې به بیا قتل چې مثال هغه کې شو کوم اقوای په هغه باندې عمل وک دا به نه پکې قتل چې دا مونږ د فقهاو د مدینه والو باندې فتوا ورکړه که فقهاو د اهل کوفی وال باندې مو فتوا ورکړه دې ته نه قتل خو چې کوم به ورته خکول خکاره شو بس په هغه باندې به چکاو عمل کاوه ها البته یو خواصو کې اصحاب التخریج خلق وو اصحاب التخریج چې کوم وو ایغو به د خپلو ائمه او مسائلو باندې چې کاو تخریج کاو چې یو داسې مسله به ورته پیښه شوه چې هغه په خپل مذهب کې صراحتا نه موندله نو بیا به د هغه خپل مذهب یوه مسله راواخیستله د خپلو امامانو او په هغې باندې به یې څه وکړه تخریج وکړه اصحاب خواصو دا حال و هغه عوامو دا حال وو شه جی و دا چار سو سنه هجری نه مخکې یعنی د تین سو سنه هجری دو سو سنه هجری دی مطابق خبره روانه ده وکان من خبر الخاصه خبر دی خواص دا خواص نه مراد هغه خلق چې کوم په علم کې منهمک خلق و علم حاصلاو عوام هغه خلق چې علم سره داسې واسطه نه خو عام معاشري خلق وکان من خبر الخاصه او د خبر د خواصو نه دا خبره انه کان اهل الحديث منهم چې دو کې کوم اهل حدیث و یشتغلون بالحديث هغه په حدیث مشغول و فیخلص الیهم من احادیث نبی صلی الله علیه وسلم بیا برسید بیا ورسیدل دوی ته د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د آثار د صحابه کرامو نه دور حصہ دو ته ورسیدل ما لا یحتاجون معه الی شیء آخر چې دو به غیر باوجود بیا بل شي ته محتاج نه په مسئله کې هغه احادیث دو تورسدل من حدیث مستفیز دال هغه حدیث مشهور و او صحیح یا به صحیح و قد عمل به بعض الفقهاء چې بعض فقها او به غبان عمل کړو ولا عذر لتارک العمل به او چې کوم به تاریک ته عمل په هغه حدیث او هغه پر به هیڅ عذر موجود نه او اقوال متظاهره لجمهور الصحابه والتابعین یا داسې اقوال چه هغه به متظاهر و یعنی یو بل با امداد به کاو لپاره دی جمهور صحابه کرام یا دی تابعینو اغه اقوال باندې یعنی آثار باندې به جوار کړه فتوا ورکړه خپل خبره به معلومه ولی مما لا يحسن مخالفتها داس اقوال داس صحابه کرام او دی تابعینو چې دی اغه مخالفت په خبره نه ها البته فان لم یجد فی المساله ما یطمئن به قلبه نو بیا وکړه چېرته داسې یو مسله پېښه شوه چې په هغه باندې به د دې سړي زړه نه مطمئن کېده ولې لتعارض النقل نقل به پکې ته متعارض و احادیث به پکې ته متعارض و وعدم وضوح الترجیح ونحو ذلك یا به بالکل په احادیثو کې د هغه مثل د مینداونه او یا به متعارض وو او ترجیح به نه واضح کېدله چې یاره کوم یو ته ترجیح ورکړم نو چې داسې صورت په جوړ شو نو دې اهل حدیث به بیا دا کاوه رجع الى کلام بعض من مزا من الفقهاء نو دې سړي به دغه خلکو به بیا رجوع وکړله په طرف د کلام د بعضې ما مزا خلکو د فقهاونه نو ما مزا من الفقهاء قولو ته به یې رجوع وکړه فان وجد قولین نو کبه به پیغه کې دوه قوله من دکړه یو فقی به یو قول کړه او بل به بل قول کړه اختار اوثقهما بیا به پیغه کې هغه اوثق قول مختار کو سواء کان من اهل المدینه او من اهل الکوفه دا له عامه خبره ده چې آب د اهل مدینه فقی وو کدی اهل کوفه فقی کول به خو چې کوم بدو تا اوثق وخت اخکارا شو بس هغه به چکو مختار کو وکان اهل التخریج منهم دا خو اغا اهل الحدیث دا حال و خواصو کی اهل التخریج خلق چه حالت و دا حالت و وکان اهل التخریج منهم او اهل تخریج دی خلقنا یخرجون فيما لا یجدونه مصرحا چه دو بتخریج کاو پا ایغو مسئلو کی چه تصریح بین من دولا خپل مذهب کی بے دی کوم مسئلہ مصرح نکڑ من دا بے تخریج کاو ویجتهدون فی المذهب او دو بکوشش اجتهاد فی المذهب بے کاو وکان هؤلاء ينسبون الى مذهب احدهم ادا هغه خلق چې دو نسبت په مذهب دی یو دی ائمه ته کې دا دا فلانه دا دا شافعی دا دا حنفی دا دا حنبلی دا دا مالکی دا دا سی نسبت په خلق کاو فیقال فلان شافعی وفلان حنفی وكان صاحب الحديث أيضا قد ينسب إلى أحد المذاهب او بعض اهل حدیث به هم کله یو مذهب طرف ته منسوب وو چې کوم اهل حدیث محدثینو به په یو مذهب باندې ډېرې فتوی ورکولې نو خلکو ویل چې دا شافعی ده یا دا حنفی ده اگر کده به اهل حدیث وو خو لیکن خلکو به بیا یو طرف ته چک منسوب ک دیو جنا ډېر خلک وای امام بخاری صاحب امام شافعی مسلک ده یا فلانه ده امام ترمذی صاحب فلانه ده حالانکه دا خپله ټول مجتهدین وو خو دا دې وجې نه چې کله ځنې مسا ډیرو مسایلو کې په یو مذهب باندې فتوی ورکړي نو هغه به دا خیال وکړي چې ګوره فلانه مسئله کې فلانه مسئله کې مونږ مذهب سره یو ده دا مونږ مذهب ده بل به ویله دا مونږ مذهب ده بل به ویله دا مونږ مذهب ده دا مشران ټول خلق ځان طرف ته چکی منسوب کوي راکاږي فلان شافعی و فلان حنفی وكان صاحب الحديث أيضا قد ينسب إلى أحد المذاهب او اهل حدیث چی هغه به هم کله کله نسبت یو دی مذاهب ته کیدو لکثرت موافقته له ځکه چې هغه په ډیرو امورو کې هغه سره موافق وکنه نو دی وجنه لکه مثال کن نسائی لکه امام نسائی سے واخلا والبیحقی امام بیحقی سے واخلا دو با اکثر دی امام شافعی سے مسلک مطابق فتوی ورکولا ينسبان الى الشافعي نو دیو نسبت په امام شافعي سپتا کېدو فکان لا یتولی القضاء ولا الافتاء الا مجتهد نو دا داسی وخت و چی قضاء او افتاء به نه حواله کیدله مګر یو مجتهد ته به حواله کیدله ولا یسمى الفقیه الا مجتهدا ادا هغه وخت و چی فقیه به نه شو ویل مګر مجتهد ته به فقیه ویل شو دا هغه دور سو دین بعد شاه صاحب وای ثم بعد هذه القرون بیا دغه قرونونه بعد خبر راتله کان ناس آخرون ځنې نور خلق رال ذهبو یمینا و شمالا آ لاړل سره څوک ګس طرف څوک خی طرف تا څوک ګس طرف تا وحدث فیهم امور اپ دو کس امور پیدا شو منها الجدل چې یو دی هغه امور نه جدل و یعنی مناقشه کول و صرف مناقشه به کولې مراد به وصول الی الحق نه و بحث مباحثه به وی چا په بل اعتراض وکا د خبر اړنګ کا او زدا سے تحقیق وکا ابل بدا کوشش کو چنا زلو محقق جوړ سن نور وصول الی الحق په مراد نه و دا سے خلق رااله وحدث فيهم امور منها الجدل والخلاف في علم الفقه چې دغه نه هغه امورنا جدل و خلاف په علم فقه کې و وتفصيله على ما ذكره الغزالي او د دې تفصیل هغه ده چې کوم امام غزالی صاحب ذکر کړی ده امام غزالی صاحب هغه تفصیل ذکر کړی او شاه صاحب بعینه ما پس کتل ده بعینه د امام غزالی صاحب ریو هغه عبارت چدار نقل کړی ده احیاء علوم الدین کشتا هغه امام غزالی صاحب دا وای انه لمن قرض عهد الخلفاء الراشدین المهدیین کله چې تیر شو عهد مبارک ته خلفای راشدین و مهدیین افزت الخلافت الی قوم نو منتقل شو د خلافت په طرف ته داسې یو قوم چې هغه د دې متولیان جوړ شول خو بغیر استحقاق ولا استقلال بعلم الفتوا والاحکام خو آ د دې خلافت مستحق نه وه خلک او نه دو استقلال په علم الفتوا والاحکام باندې لاره او نه دو په علم الفتوا والاحکام کې مستقل و دونه نه پیدل خو حکما جوړ سل او امیران جوړ سل دی اسلامی بادشاہان جوړ سل نو چې کله دغه خبره وا فاستروا الى الاستعانه بالفقهاء نو دو بیا مجبور سره دیتا چې دو استعانت حاصل کې په فقها سره نو هر بادشاہ بزان سره فقها ګرځول او لوی لوی علما خپل خو پیدل نه غریبان دورا نو بیا نور لوی لوی علما ځان سره ګرځول ایغه نه مخ خو بهر یو امیر المؤمنین داسې چې آب خپل یو مجتهد وو او دا زمانہ خدا سره لاله چې دوه خپل نه پیدل نو ځان سره لوی لوی فقها ګرځول غټي غټي تنخواګانې به ورله ورکولې و الی استصحابهم فی جمیع احوالهم او د فقهاو ملګرتیا ته دو محتاج سله په ډیرو احوالو کی نو چې کله دغه خبره وا اوس په علماو کې بیا ډیر هغه صحیح هغه باندې پاتې وو وقد وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الاول اپ علماء کې داسې خلق و چې هغه هغسې مستمر و په طرز اول باندې په اول طریقې باندې التقوی باندې مستمر و و ملازم صفو الدین او صفا دین سره ملازمین و فکانو اذا طلبو هربو و آرزو نو چه و بدو چه کله به طلب کړس دو به منډه کړه او اعراض به کاو بادشاهانو به غوښتل خپل دربار ته چې ګوره نوکري وکړو قضاوت وکړو دو به ورنه چکېدل پټېدل چې نه مونږ نه کوو چې خلکو ولیدله دا کیسه فرآ اهل تلک الاثار عز العلماء فشرعبو بطلب العلم توسلا الی نیل العز و درک الجاه نو دو تعمق وکړ په طلب د علم کی په طلب د علم کی تعمق وکړ او داسی داسی فقیهان داسی داسی کلک ملایان یې له ځان جوړ کړل کنه او د فنون اشعین یې حاصل کړل دې د پاره توسلا الی نیل العز و درک الجاه لپاره د توسل په طرف تی حاصلولو د عزت او میندولو د مرتبې چې هغه مرتبه حاصله کړي ګوره دا د هغه دور خبرې دي اوس سوچ کوه او بشي د هغه دور دا خبرې دي فاصبح الفقهاء بعد ان كانوا مطلوبين طالبين نو وګرځیدل فقها ورسته دینه چې مخکې دو مطلوب و بیا دو څه شو طالبین شو اول دو مطلوب و بیا دو طالبین شو او سندونه به ورول او شنه کاغذ به اغستی و الا ما نوکر کا ما جیت سروا خلاصی قضاوت اهل یا داسې دا غدا دا غدا نو مخکې دو مطلوب و بیا دو طالبین سل زبردست عبارات وی دی شاہ صاحب او دی امام غزالی صاحب طرز تقریبا قریب قریب د چکلا احیاء علوم الدین ګوري کنه حجت الله وسواس په حکومتي او بس سره قریب زمانه یې لري د سره ډیره هغه سره قریب دی عبارات انداز سره چدا قریب قریب ده نو دی وای فاصبح الفقهاء امام غزالی سے وای وګرځیدل فقها بعد ان كانوا مطلوبین طالبین شجی وقد کان من قبلهم قد صنف ناس فی علم الکلام او دین مخکې داسې خلک و چې هغو په علم کلام کې کتابونه لیکلي وو ولې دلته خو د علم کلام زور شور و و اکثر القال والقیل والایراد والجواب او په هغې کې قال و قیل او ایراد او جواب دا کثرت ته رسېدلي وو او خلق په علم کلام کې ماهرین نو علم کلام خو ټول یو بل پرزول او چې دی پاسول دي سره و تمهید طریق الجدل او تمهید د طریق جدل زده کړیو نو چې کله داسې خبرې وي فوقع ذلك منهم بموقع من قبل ان كان من الصدور والملوك نو دا شي نه دونه واقع اسل په داسې ځای کې ځکه چې و دې مخکې د صدور او د ملوکو نه داسې خلق من مالت نفسه الى المناظره في الفقه چې یو زړه دا غوښتل چې ما مخکې دې په دې فلانې فقهي مسئله باندې باس وشي او چې ودرې امام شافعي سے مذهب حق ته که کوم یو وال حق ته نو نور ائمه سره دونه اختلافي مسائل خو ونه او د البته فقه حنفي او د شافعي ډېره مشهوره سوله او دې کې مقصد دا د متبعین سره زیات سو او دې کې اختلاف زیات شو نو بس هر بادشاہ به ورته شه یو عالم به فقه حنفي طرف ته اعلان کاو بل فقه شافعي طرف ته نو تیر به مناظره وکما مخ کې او پورز ورځ باندې به مناظره جاری وه ښه بادشاه به ناست و بیا به نشیست برخاست څه بیا به سره کښېناستل بادشاه به ورته غوږ وایغ دلایل به ویله بل به ویله دا پرځول او ړنګول به دا کیسې جوړې شوې من قبل ان كان من الصدور والملوك من مالت نفسه الى المناظره في الفقه وبيان الاولى او دي تبع زړونه مایلو چې اولا ما ته بیان سي من مذهب الشافعي وابي حنیفه رحمهم الله فترک الناس الکلام و فنون العلم و اقبلوا علی المسائل الخلافیه نو خلق دی علم کلام در تپریخا فنون دی علم او تر تا متوجه سل مسائل خلافیه ہوتا او لگیا دا مسائل خلافیه آمین بالجهر دا کنا دا قرات خلف الامام ستا کنا ستا او مقصد دا چی رفع یدین ستا کنا ستا دغه مسائل دا در تور چکړه پیش کړه واقبلوا على المسائل الخلافيه بين الشافعي وابي حنيفه رحمهم الله على الخصوص خصوصا دو مذهبون تا وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان واحمد بن حنبل وغيرهم نور سر لا تساهل کاو اب ان سر چڑل خدیر زیاد پا دا کسی وی سر او دو دا خیال و وزعموا ان غرضهم استنباط دقائق الشرع دو دا گمان کاو چی موږ دا غرض دا چی د دقائق د شرع استنباط روکو باریکی په دین کې ښکاره کو و تقریر علل المذاهب او دا به ظاهر اوله چی موږ خدا تقریر دی هغه علل د مذاهب کو چی د هر مذهب دغه مسئله علت دا دا دغه دا دا و تمهید اصول الفتاوا نو موږ دا دې لپاره لګیایو چی د هر مذهب هغه فتاوا چې کوم اصول دی هغه تمهید کو و اکثروا فيها التصانيف والاستنباطات امام غزالی سے وای چې پدې کې دو غن شې تصانیف وکړه استنباطات وکړه حالانکه اصل غرض دا نه و اصل غرض یا بادشاہانو ته نزدېکت چې زه دونه قابل یم اما واخلې زه داسې یا شهرت او دا به غرض و ورتبوا فيها انواع المجادلات والتصنيفات او دو بیا مرتب کړ پدې کې انواع دي مجادلات او تصنیفات وهم مستمرون علیه ادو په دغه باندې دغه سي لګیا لګیا ال الان امام غزالی سره چې تر اوسه پورې دغه حال ده ما زمانه پورې او دینه بعد وای ما ته پته لګی نه لسنا ندری مل الذی قدر الله تعالی فيما بعدها من الاثار چې بیا به نور ورستو سدی کړي انتها دا د عبارت چې کوم هغه هغه ختم سو دی امام غزالی سره اوس شاه صاحب ورور د خبره غونډي ومنها او بل دی غنا داو شاجی انهم اطمئنوا بالتقلید چې خلق مطمئن سره په تقلید باندې ودب التقلید فی صدورهم دبیب النمل ادا تقلید د خلق په سینو کې داسې ورو ورو ورکرشد کرشد لا قدم میګی چې داسې ورو ورو وهم لا يشعرون پتہ نور ته ولګه د خلق ته او غیر اختیاری غوندې لکه یو قسم معاشره داسې جوړ سره چې یاره یو امام تقلید به سړی کوي داسې ورو ورو دا خبره خلکو سینو تر کوزیدله او د دې سبب څه و یا بهترینه خبره کړې ده شاه صاحب د دې سبب دا و وکانه سبب ذالک سبب د دې تزاحم الفقهاء وکانه سبب ذالک و سبب د دې تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم تزاحم دی فقهاء او تجادل دی فقهاء په ما بین کې هر فقیه به خپل مابینس کی به دوه فقهاو مجادله او مزاحمه وه یو به چی فتوا ورکړه بل به مناقشه په کوله بل به چی فتوا ورکړه بل به مناقشه په کوله او یو به کتاب ولیکه بل به پسی ولیکه بل به ولیکه بل به پسی ولیکه یو تماشه جوړه وه وکانا سبب ذالکا سبب دی خبر داو سبب دی تزاحم دی فقهاو تجادل دی فقهاو په خپل ما پس کی نو خبره به نه کټ کیدله ها البته که چا به دې ته تګ وکړ چې تصریح وکړي په یو کس د متقدمینو نه په دې مسئلې کې چې باید دا د متقدمینو کې د فلاني مذهب ده بس خبره به کټ شوه به چا اعتراض نشو چې دا د امام شافعي صاحب دا هغه ده ما خو ځکه دا فتوا کړې او زر به یې قولو اقوالو کې ورښکاره کړه یا دا د امام بونیفه صاحب یا دا د امام مالک صاحب یا دا د امام احمد ابن حنبل صاحب نو ځکه به مجبور سره دو چې بیا به یې هغه ته چې کوله رجوع کوله نو هغه به یې یاداو نو داسې د خلقو کې به پختګی راتله او یو مذهب سره بچه راتله وابستګی راتله لکه نن اوس ته یوه فتوا که ولی منسوب که چی فلانی فتوی کی ابن همام داسی لیکلی دی پوه شی صاحب هدایه داسی ویلی دی ولی ځان خلاصای چی په ما به څوک اعتراضونه نه کوي نو دارنګ به دو هم د یو بل مناقشه نه ځان په دې خلاصاو چی فلانی داسی ویلی فلانی نو داسی دغه د فلانی فلانی سره هر سړی په زړه کی یو یو کس وقعت چکی ده کیناسته ده کیناسته ده چې دې نه مقصد دا دی چې داسې تقلید د خلکو زړونو ته ورګډ شي هسې مسلې مو سر خلاص نمبر ایک یوه وجه دا وه پکې د د تقلید چې زړونو ته د ننواته په هغې کې یوه وجه دا وه دومه دا وه دومه و ایضا دومه وجه دا وه جور القضات یعنی وکانه سبب ذلک جور القضات دا په هغې ورعطف ته ګوره او بل سبب د دې دا و چې دا دب التقلید فی صدورهم دبیب النمل بل سبب دی دی جور القضات هغه ظلم دی چاو قاضیانو ظلم دی قاضیانو او قاضیانو با سری شوتونه اخیستل کله به څنګه فتوا کوله کله به څنګه حکم وکړ فان القضات لما جار اکثرهم قضات کله چې داسې و چې دوی اکثر ظالمان شو ولم یکونوا امنا او دو امینان نه شو دا دی ایغ دور قاضیانو خبره ده اوس ته سوچ کوه لم یقبل منهم نو دونه با فتوا نه قبل دلا او قضا الا الا الا ما لا یریب العام فیه مگر الا چی عام خلق پی ایغ کی شک نه کئی ویکون شیئا قد قیل من قبل اغا بداس شایو چی مخ کی ایغ بانی کول شویو نو که يو قاضي خبرې کې به اله به خلق مطمئن کېدل چې به قاضي به ورته ويل چې ګوره دا زه ځان نه نه وايم داسې داسې مسله چې يي نو هغې کې امام بنيفه صاحب دا ليکلي چې بیا به دغسې فیصله يي یا امام شافعي صاحب دا ليکلي دي یا امام احمد بن حنبل صاحب یا امام مالک صاحب به اله به خلق ومنله که نه اسې بیا خلق نه منله نو بل سبب داسې دا خلق زړه ته ګډېده دارنګه بل و ایضا جهل الناس دا پیغه ورتف تا یعنی وکانا سبب ذالک جهل الناس بل سبب دی دی دب التقلید فی صدورهم دبی بن نمل داو چی جهل دی رو جهل رؤوس الناس رؤوس الناس کی جهل راغی واستفتاء الناس من لا علم له بالحدیث ولا بطریق التخریج او استفتاء با دی خلق کولا دی داس کسان مشران سره چې نه به یې دونه په حدیث کې مهارت و نه به په تخریج کې یعنی نه به داسې محدثین و نه به داسې فقها او مفتیان جوړ سل او مقصد دا چې پیډونه چاپ کړه هر سړي او مهرونه او غرب غروب به چو جوړ کړي دا وخت راسي دا کیسې چې دي شوري دي نو نه به علم بالحدیث دونه او نه به بطریق التخریج کما ترى ذلك ظاهرا فی اکثر المتاخرین لکه دا خبره اکثر متاخرینو کې دی وایي چې ته وینې وقد نبه علیه ابن الهمام وغیره ابن همام صاحب او غیر د دینه نور فقهاو په دې خبرې باندې چې دا تنبیه ورکړې ده وفي ذلك الوقت يسمى غير المجتهد فقيها ادا هغه وخت چې بیا خلکو غیر مجتهد ته فقيه ویلا بس هر سړی براغه او بس نه به اهل نه به په حدیثو کې څه خاص مله کوه نه به په مقصد په تخریج کې څه خاص مله کوه خو عربیدان به و او بس صرف اقوالو باندې به پوهېدو چې دا پکې لیکلي دی دا نو بس صرف نقل به یې کاوه نقل محض ناقلین و محض ناقلین و او ځان له